بعد سنين طويلة من الجهاد والصبر ومجالدة أعداء الله ووفقهم ومكنهم لتحقيق غايتهم فسارعوا إلى إعلان الخلافة وتنصيب إمام وهذا واجب على المسلمين واجب قد ضيع لقرون وغاب عن واقع الأرض فجهله كثير من المسلمين والذين يأثمون أي يأثم المسلمون بتضييعه وتغييبه وعليهم أن يسعوا دائما لإقامته وها هم قد أقاموه ولله الحمد والمنة ولقد ابتليت بهذا الأمر العظيم لقد ابتليت بهذه الأمانة أمانة ثقيلة فوليت عليكم ولست بخيركم ولا أفضل منكم فإن رأيتموني على حق فأعينوني وإن رأيتموني على باطل فانصحوني وسددوني وأطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم دا یو منل شوی حقیقت او تجربه شوې خبره ده چې کله هم د اسلام دښمنان په نظامي ډګر کې د سختې ماتې سره مخ شي نو دوی بیا خکرورو درواغو تبلیغاتو او پروپایګنډو ته زور او شور ورکړي ځکه نو د اسلامي خلافت بې شمېره دښمنانو هر کله له دې ناکامې حربې څخه کار اخیستی او په ډېره سپین سترګۍ داسې له شرمه ډک درواغ خپروي چې الحمدالله په ټولنه کښې شته کم باور هم ختم شو ډېر کله په خراسان ولايت کښې د اسلامي خلافت د سرخوندويانو په مقابل کښې ماته خوړلي اسلام بدناموونکي تنظيمونه او د امريکا او ټولې نړۍ په امکاناتو او تجهيزاتو مجهز مورال وهلي مرتد عسکر چې کله د جنګ له ډګره پښې سپکې کړي او تر شا په تړو کښې د خپلو ماتو ګوډو او مردارو ملګرو جسدونه پرېږدي نو بيا د کفر لوډسپيکرې رسنۍ د دوی دا ټر په پر پټوي او په ډېره سپین سترګۍ ورپسې دا مرداري دوی ورپاکوي او د خپلو وېرېدلو مرتدو عسکرو دا لوی شرم او تلفات تل پټوي او په مقابل کې یې د سپین غر په هیبتي ناوونو کې پرتو د زمرو قافلو ته د سختو تلفاتو د وراوښتو درواغجنې ډنډورې غږوي. درنو اورېدونکو! موږ په لسګونو ځله تاسو ته دا په ثبوت رسولي چې دا رسنۍ او دولتي چارپایان همېشه درواغ وايي او هېڅکله دوی یوه خبره هم رښتیا نه کوي او تل مو د دوی هر دروغ مستند ثبوت کړي او رد کړي دي. قدرمنو اورېدونکو! کله چې په خراسان ولایت کې د اسلام د بچو په وړاندې نړیوال کفري ایتلاف په هر ډګر او هر سنګر کې ماتې وخوړه او حوصله ځپلي عسکر یې دې اندازې ته ورسېدل چې د ډېر لرې څخه هم د سپین غر هیبتي ناوونو ته را کتل ورته هم د مرګ پېغام شول نو د دوی امریکایي باداران په دې فکر کې شول چې څنګه د خپلو بهرنیو عسکرو او مرتدو افغاني ځواکونو له زړونو اسلامي خلافت د زمرو وېره، رعب، او هیبت ختم کړي، نو په دې هڅه کې شول چې د اسلامي دولت په حریم یې یو نا ازمایل شوې حربه وازمایي، نو د څو میاشتني تیاري وروسته یې څو ورځې وړاندې د ګورګورۍ په سیمه په داسې حال کې چاپه ووهله چې پنځه ډوله طیارو، سلګونو کمانډو او امریکایي خاص ځواکونو یې ملتیا کوله او په داسې فکر د زمرو ځالې ته راداخل شول چې ګوندې د امارتي روس د وېرېدونو ملیشو په څېر به د خلافت په زمرو هم مټې واړوي، څه به ووژني او څه به له ځان سره ژوندي بوځي. دې کاغذي پړانګانو خو د طالب په نوم د ایران، چین، پاکستان او سرې روسیې فاجرو او مرتدو لنډغرو سترګه سره ده، ځکه چې هر وخت او ډېر کله همدا د امریکا ملېشې د روس ملېشو ته په داسې چاپو کې خورا ستر زیان اړوي، لکه د مېږو د رمې په څېر یې بې ډزه او بې ډوزه مخکې کړي وي. خو کله چې څو ورځې وړاندې په همدې فکر د کفر لښکرې د اسلامي خلافت مقدس حریم ته په داسې حال کې را داخل شو چې د زمرو بچو ورته لا له وړاندې کمینونه نیولي وو، کله چې هم په خپل هوایي او ځمکني ځواک مغروره جنګیالي ښه د زمرو منځ ته شول، نو یو دم یې د تکبیر د هیبتي نارو په اورېدو پښې ولړزېدې، له لاسونو یې وسلې پرېوتې او په لارو کوڅو او پټو کې مرداران او زخمیان خواره واره سترۍ سترۍ پرېوتل. د اسلامي دولت عسکرو هڅه کوله چې دا را داخل شوي پاتې عسکر ژوندي ونیسي، خو د مختلفو طیارو د سخت بمبار له امله مجاهدینو ته مشرانو د نور فعالیت اجازه ور نه کړه او اخر دوی په ډېره ګرانه په دې وتوانېدل چې خپلې وسلې پرېږدي، زخمي او مردار جسدونه له سیمې وباسي چې د لوی الله په فضل راغلې مغروره چاپه په داسې حال کې ور ماته شوه چې د خلافت د زمرو د ژوندي نیولو او بیولو په ځای خپل مردار جسدونه او زخمي رمباړې وهونکي وېرېدلي زخمیان یې په ډېر بد حالت کې انتقال کړل، خو د معرکې له تاوده ډګره د خپلو پاتې شویو اسلحو، سوځېدلیو درېشیو، په راټولولو او مردارو وینو په پاکولو بریالي نه شول چې سهار یې د سیمې عوامو هم خیریت ننداره کوله. نو اوس راځو دې ته چې د همدې شرمېدلې ماتې ګوډې راغلې قوې دا لوی شرم او خجالت څنګه پټ وساتي؟ نو له خپلو مزدورو راډیوګانو څخه یې په یوه خوله په ډېره سپین سترګۍ دا نارې پیل کړې چې. د ننګرهار ولایتي چارواکي وايي، هسکه مېنه کې د کورنیو چارو وزارت ځانګړو ځواکونو په ځمکنیو او هوایي عملیاتو کې د داعش ډلې دوه مهم قومندانان نیول شوي او لس نور او دوی د موقع څخه په استفادې دې ښکرورو درواغو ته ښه هوا ورکړه او هدف یې دا و چې له یوې خوا به په نورو سیمو کې خپل وېرېدلي عسکرو ته حوصله او ډاډ ورکړي او بل لوري به د اسلامي خلافت په هر درد دردمنې او فکرمنې مومنې پرګنې مایوسه او ودردوي درنو اورېدونکو دا چې دوی د لسو تنو د وژلو او د مولوي عباس او ابو حذیفه په نومونو د دوه تنو د ژوندي بیولو ادعا کوي راځئ د دې چاپې حال د همدې عباس له خولې واورو ګورګورۍ په ساحه باندې امریکایانو او د دوی مزدورانو د خلافت اسلامي په زمرو باندې چاپه ووهله د چاپې په نتیجه کې د دوی په زیات تعداد عسکر ووژل شول او زخمیان شول ان تر دې چې د دوی لباسونه چې دلته د جنګ په میدان پاتې ول په وینو په ګندګۍ لړلي پاتې وو او د دوی نه یوه اندازه غنیمتونه چې په هغې کې اسلحې مهمات ګرنیټونه د شپې دوربینونه د ورځې دوربینونه همداسې لیزرې وغیره دا دلته د مجاهدینو لاسته ورغلې اورېدونکو! تاسو به د همدې ذلیله، درواغجنو او بې شرمه مرتدو څخه د پاتې شویو غنیمتونو انځورونه د اعماق پر پاڼه ان شاء الله لیدلي وي، نو نور کوم ثبوت ته اړتیا نه شته، خو زموږ دې خندوونکې پوښتنې ته چې تاسو خو دې مرتدینو ژوندي بیولي وئ، خیر خو وو؟ عباس یې ځواب داسې کوي. دا چې په رسنۍ کې به تاسو ټولو اورېدلي وي چې زما په نامه باندې او زما د بل ملګري په نامه باندې یو دوه تانې څټې ناولي دي او هغوی وایي چې مونږ قاري عباس یا ابوحذیفه نیولي دي الحمدلله قاري عباس ته رسېدل یا د خلافت اسلامي د یو فرد ته رسېدل یا د هغوی ژوندي ګېرېدل دا ستاسو د د امکان نه لرې خبره ده انشاءالله الله تعالی زمونږ د مجاهدینو امداد کوي او مونږ کله هم داسې نه ذلیله کوي انشاءالله زمونږ د خلافت یو فرد هم تاسې نه شئ کولی تاسې ژوندی ونیسئ انشاءالله دا چې په رسنیو کښې ډېرې خبرې خپرې شوې چې موږ فلانی او فلانی نیولي دي الحمدالله زه روغ و جوړ زه ښه خوشحاله ما ما هم د جنګ میدان ته ډېرې هڅې وکړې چې ځان ور ورسوم خو دا چې زما نه ساحه ډېره لرې وه خو زموږ غازیانو د هغوی داسې ملا ور ماته کړله چې موږ ته ضرورت هم پاتې نه شو نو الحمدلله زموږ مجاهدین همیشه ویښ او بیداره دي او د دښمن شوم پلانونه به همداسې شنډ او ړنګ کړي انشاءالله او خپلو مجاهدینو ته که په هره نقطه کې وي، د خراسان ولایت ټولو ته دا پیغام ورکوم چې ویښ شئ مجاهدینو! الله کریم مونږ او تاسې سره دی او مونږ د الله عسکر یو، د دښمن دا شوم پلانونه همداسې شنډ او ړنګ کړئ. نو مومینو ولسونو! اوس قضاوت تاسو وکړئ او د دوی هر راپور او هر خبر همداسې در حساب کړئ. هغه سوال دا دی چې په چا باندې په زوره باندې مسله د توحید عقیده د ایمان او د اسلام او د شریعت دا منلی شي او که نه او زور په مسله د توحید کې چلېږي او که نه نو الله سبحانه وتعالی وایي چې لا اکراه فی الدین اکراه ای مؤمنانو! کله چې تاسو د یوې ډلې د کفارو سره مخامخ شئ نو مضبوط شئ، پښې ټینګې کړئ او الله تعالی ډېر ډېر یادوئ تر څو کامیاب شئ. الله تعالی دا خبره هم ذکر کړې چې د مؤمنانو یوه کوچنۍ صابره ډله د کافرو په ډېرو ډلو هم غالبه کېږي باذن الله. الله تعالی فرمایي. یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال. ای پېغمبره! مؤمنان د الله په لاره کې جنګ ته وهڅوه، که ستاسو څخه شل صابره خلک وو نو په دوه سوه کسانو به غالبه کېږي او که چېرته ستاسو څخه سل وو نو په زرو کافرو به غالبه کېږي باذن الله او دا ځکه چې کفار داسې قوم دی چې نه پوهېږي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په سیرت، د هغه د اتباعو په سیرت او د مسلمانانو په تاریخ کښې داسې ډېر شواهد شته او په دې دلالت کوي چې صبر او په صبر ټینګېدل د دښمن د برلاسۍ لپاره لویه برخه تشکیلوي. د هجرت په پنځم کال د احزاب په جګړه کښې کله چې عرب مشرکین په مسلمانانو راټول شول، یهودو هم ورسره په ټلواله کښې بدرګه وکړه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه یې محاصره کړه. او کله چې سترګې کږې شوې او زړونه مریو ته ورسېدل او تاسو په الله تعالی مختلف ډول ګمانونه کول، همدغلته مؤمنان امتحان کړای شول او په سختو لړزولو ولړزول شول، کله چې منافقانو د مریضو زړونو خاوندانو وویل، مونږ سره الله تعالی او د هغه رسول وعده نه ده کړې مګر د دوکې. لېکن د دې باوجود هم د مسلمانانو عزم او ثبات کښې کمزوري را نه غله، هغوی د مدینې په سنګرونو رباط کاوه، د منافقینو په پروپاګنډو هېڅ ونه یېرېدل، بلکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وعده یې یقین و چې انجام به د دوی وي او دوی به د شام او عراق ښارونه فتح کوي. دا هغه څه دي چې الله تعالی او د هغه رسول یې زموږ سره وعده کړې او الله تعالی او د هغه رسول رښتیا ویلي او په دغه حالت لیدلو سره په مؤمنانو کښې زیات نه شو مګر ایمان او الله تعالی ته تسلیمېدل او په دې ایمان او تسلیمېدو الله تعالی په مؤمنانو د نصرت او کامیابۍ احسان وکړ او د دوی دښمن ته یې ماتې ورکړه لیکن دغه امتحان وروسته د هغې راغی چې الله تعالی مؤمنان ښه پاک کړل او منافقان یې وشرمول له دې وروسته بیا فتوحات پرلهپسې پیل شول تر دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت په یولسم کال وفات شو د هغه د وفات نه وروسته عرب په ډله ییزه ډول مرتد شول لیکن دغه ارتداد د ابوبکر صدیق رضی الله عنه او د هغه د ملګرو عزم کې کوم فرق را نه وست بلکې هغوی د صبر او ثبات نه کار واخیست او هر څومره چې مرتدین ډېر ول او وسایل یې زیات ول خو دوی د مرتدینو پر خلاف په جهاد کښې سره د الله تعالی د امر تنفیذ وکړ. د هجرت په یولسم کال په یمامه کښې د هغه وخت د مرتدینو د تر ټولو لوی ټولي سره ټکر راغی چې مسیلمة الکذاب یې مشري په غاړه درلوده. دغه جګړه کومه اسانه جګړه نه وه بلکې مسلمانان پکې د مقاومت د یو سخت ډول سره مخامخ شول او داسې مرحله هم راغله چې مرتدین دې ته نږدې شول تر څو مسلمانان د خپلو سنګرونو څخه وتمبوي. ابن الاثیر وایي جنګ سخت شو او مسلمانان له داسې جنګ سره کله هم نه وو مخ شوي. مسلمانانو ماتې وخوړله او بني حنیفه مجاعه ته ورسېدل چې هغه وخت د مسلمانانو سره بندي وو او د خالد رضی الله عنه سفر ته هم ورسېدل. خالد رضی الله عنه هم له خپل سفر څخه لرې شو. مسلمانانو صفونه یو ځل بیا منظم کړل او مسلمانانو او د قرآن قاریانو په ځانګړي توګه خلک شهادت ته وهڅول او د ماتې د بد انجام څخه یې ووېرول. ابن اثیر وایي بیا مسلمانانو یو بل ته چغې کړې ثابت بن قیس ابن شمال وویل ای مسلمانانو تاسو په ډېر بد څه ځان عادت کړی یا الله زه تا ته برات اعلانوم د هغه څه نه چې دغه خلک یې کوي یعنې د امامې مرتدین او زه تا ته عذر وړاندې کوم د هغه څه نه چې دغه خلک یې کوي یعنې مسلمانان بیا وجنګېده تر هغې چې شهید شو او ابو حذیفه وویل ای د قرآن والو! قرآن کریم په خپلو کارونو ښایسته کړئ. دی یې په مرتدینو برید وکړ تر دې چې ډېر لرې یې وتمبول. دواړو ډلو ډېر زیات صبر وکړ تر دې چې مړي او ټپیان په کې زیات شول. ابن اثیر وایي، جنګ سخت شو او بنو حنیفه یو بل را ټینګ کړل او سخت جنګ یې وکړ. په دغه ورځ به کله جنګ د مسلمانانو په ګټه و او کله به د کفارو په ګټه. سالم، ابو حذیفه، زید بن خطاب او نور مخور صحابه کرام شهیدان شول. له دې امله د مسلمانانو سرلښکر دې ته اړ شو چې صفونه سره جلا کړي او وپېژني چې مسلمانان د کومې خوا څخه وهل خوري. ابن اثیر وایي، کله چې صفونه سره جلا کړای شول، یو بل ته یې وویل، نن ورځ د تېښتې نه باید حیا وکړای شي. په دې ډول د دې امت له سختو جنګونو څخه د یو جنګ پل تاو شو. په دغه وخت کې د نفسونو قربانۍ ته اړتیا وه تر څو. دین په سمه توګه وروسته خلکو ته ورسول شي او هېڅ ډول نقصان په کې نه وي ابن اثیر وایي په دواړو ډلو کې مړي ډېر شول په ځانګړې توګه په بني حنیفه و کې دوی همداسې وو تر دې چې مسیلمة الکذاب ووژل شو د هغه په مرګ کې جبیر بن مطعم وحشي او یو بل انصاري شریک شول چې د دغه دجال په وژنه مسلمانانو دغه خونړۍ جګړه پای ته ورسوله او نصرت یې وروسته له هغې په برخه شو چې دوی صبر وکړ او ټینګ شول د مرتدینو د جنګ یوه پایله دا هم وه چې مسلمانان د روم او فارس د لویو دولتونو جنګ ته وزګار شول تر څو د هغوی په لاس کې ځمکه د اسلام د حکم لاندې را شي د هجرت په دیارلسم کال بیا رومیانو دوه لکه او څلوېښت زره فوځ د مسلمانانو مقابلې ته په یرموک کښې راوست د مسلمانانو شمېره هغه وخت څلوېښت زره وه یو مسلمان خالد رضی الله عنه ته وکتل او ویې ویل رومیان نن ورځ څه ډېر او مسلمانان کم دي خالد رضی الله عنه وویل، بلکې مسلمانان ډېر دي او رومیان کم دي، لښکر یې په نصرت او مرسته ډېرېږي او په تېښته او شاتګ کمېږي. مسلمانانو په دغه ورځ د زیاتو ټپونو او مشکلاتو باوجود ډېر صبر وکړ، تر دې چې په مرګ یې بیعت وکړ. ابن اثیر وايي، عکرمه رضی الله عنه وویل، ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په هر ځای کې جنګ کړی، نو نن ورځ به زه تښتم، بیا یې غږ وکړ، څوک په مرګ بیعت کوي؟ نو حارث بن هشام، ضرار بن یضور او نورو څلور سوه مخورو شهسوارانو مسلمانانو ورسره بیعت وکړ. د خالد بن ولید د څپر مخې ته وجنګېدل، تر دې چې ټول د ټپونو له امله پرېوتل. بعضې په کې وروسته روغ شول او بعضې شهیدان شول. له دې صبر او ثبات وروسته پرې الله تعالی د فتحې او تمکین احسان وکړ. د رومیانو پښې ورپېدلې، ماتې یې وخوړله او مسلمانانو ته یې شا کړه چې هېڅ ته یې بیا نه کتل. له دې وروسته بیا دمشق او د شام نور ښارونه فتح شول. د هجرت په څوارلسم کال عمر فاروق رضی الله عنه د فارس د جنګ لپاره لښکرې تیارې کړې او سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه یې پرې مشر کړ. هغه ته یې د روانېدو نه مخکې دا وصیت وکړ، زما وصیت یاد لره، ځکه ته داسې یو کار ته روان یې چې ډېر سخت او ناخوښه دی. صرف حق به ترې خلاصېږي، نو په خیر سره پیل وکړه او په دې پوه شه چې د هر څه لپاره خپل وسایل وي، نو د خیر وسیله صبر دی. دغه وصیت ته ځکه اړتیا وه چې د مسلمانانو او مجوسي فارسیانو د شمېرې تر منځ ډېر لوی توفیر موجود و، د ټولو مرستندویو قواوو د راټولېدو وروسته د مسلمانانو شمېره څه د پاسه دېرش زره وه او د فارسیانو شمېره د دوه لکو نه زیاته وه او د هغه وخت په سمبولیکه وسله یعنې پیلانو هم سمبال وو. ګرمه جګړه ونښته او څو ورځې یې دوام وکړ. مسلمانانو په کې ډېر زیات صبر وکړ، چې د دغې خونړۍ جګړې تفصیلات رانه اوږدېږي، لیکن دومره به ووایو چې په لومړۍ ورځ یوازې د اسد قبیلې څخه پنځه سوه مجاهدین شهیدان شول. ابن اثیر وایي، کله چې پارسیانو ولیدل چې د هغوی فوځیان او پیلان د اسد قبیلې څخه وهل خوري، نو پارسیانو د ذوالحاجب او جالینوس په موجودیت کې اسد قبیلې ته مخه کړه او پر هغوی یې برید وکړ او مسلمانانو د سعد رضی الله عنه څخه د څلورم تکبیر انتظار کاوه. په دغه ماښام د اسد قبیلې څخه پېنځه سوه کسان شهیدان شول. اسدیان د مسلمانانو د ملاتړ او مرستې په توګه موجود وو او عاصم د خلکو په دفاعي قوه کښې و. دغه لومړۍ ورځ وه او د ارماش په نوم یاده شوه. مسلمانانو د څلورمې ورځې شپه په ډېر سخت حال کښې تېره کړه، ځکه هغوی د ډېرو ټپونو د لاسه نه شو کولای خوب وکړي. او سهار وختي په هغوی لازم و چې پاڅي او په نوې جذبه له دښمن سره وجنګېږي، خو بیا هم دوی په ډېر تکلیف او او د ټپونو د درد با وجود پاڅېدل، ابن اثیر وایي، قعقاع بن عمرو په خلکو کې غږ وکړ، نن به هغه څوک برلاسی وي چې لومړی یې په جنګ پیل کړی وي، تاسو یو ساعت صبر وکړئ او بیا برید وکړئ، ځکه کامیابي د صبر سره ده. بیا نو څو ساعته تېر نه وو چې الله تعالی خپل نصرت را ولېږه او خپل دښمن ته یې ماتې ورکړه. وروسته د هغه چې مسلمانانو داسې قرباني ورکړه چې مثال یې نه و او له داسې امپراتورۍ لښکر مخې ته کلک شول چې د دوی په شمېره او وسله کې ډېر لوړ وو، ابن اسیر وايي، د مسلمانانو څخه د حریر د شپې نه مخکې دوه زره او پنځه سوه کسان ووژل شول، لېکن په الحمر شپه او د قادسي په ورځ ترې شپږ زره کسان شهیدان شول. بیا د فارسیانو مشر ووژل شو، مسلمانانو مجوس را ونیول، وژل او غنیمتونه یې ترې واخیستل. دغه جګړه بیا د مسلمانانو لپاره د پاتې عراق دروازه شوه، بلکې په مداین کې د فارسي مجوسیانو د ټاټوبي لپاره هم دروازه شوه. که موږ په تاریخ کې دا واقعي لټوو چې مسلمانانو هغه وخت بریالیتوب موندلی چې کله یې ثبات او صبر شرط پوره کړی، نو خبره به رانه ډېره اوږده شي. لېکن دومره بس ده چې د هغو ټولو پر ځای د عین جالوت واقعه ذکر کړو، کومه چې په شپږ سوه او اته پنځوس هجري کال کښې مخې ته راغله. په کومه ورځ چې تاتاریانو غوښتل د مسلمانانو د نورو ښارونو د نیولو وروسته مصر هم د خپلې ولکې لاندې کړي، لېکن مسلمانان مې مخې ته کلک شول، صبر یې وکړ، نو الله تعالی ورته نصرت ور په برخه کړ او دښمن یې ورله تباه کړ. په دې پسې مسلمانان پر مخ لاړل او تاتاریان یې د شام څخه وویستل او الله تعالی ورته د هغوی څټونه ورکړل. د عین جالوت نورې ډېرې خویندې هم په تاریخ کې وجود لري چې هغه تاریخ د ځان سره ساتلی او موږ ته یې د هغې احوال را کړی. نن هم د الله تعالی دښمنان یو ځل بیا راغلي او خپل پیاده او سپاره یې د اسلامي دولت د جنګ لپاره میدان ته کړي تر څو د اسلام رڼا مړه کړي لیکن باذن الله دوی چېرته داسې کولی شي نو په موصل حلب سرت خراسان او د خلافت په نورو ولایتونو کې په جنګ اخته غازیانو صبر وکړئ صبر څو فیصد نافذ دی؟ موږ ډېر پلټنه وکړله، د خلافت تحقیقات مو هم وکړله او هلته په شام کښې هم زموږ ملګری تللی و، د هغوی هم موږ تپوس وکړله، ټوله دا خلافت موږ ته داسې حق و حقیقت ښکارېدله، د دې لپاره موږ دا کم مشکلات چې موږ ته راغې، موږ برداشت وکړله. دا د خلافت اسلامي د سپېڅلي کاروان سره مله لارویان څه خبرې او کوم پېغام لري؟ د خلافت غږ راډیو د حق لټونکي د خپرونې درنو قدرمنو اورېدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو درنو اورېدونکو په دې هیله چې روغ جوړ او د صحت جامې مو په تن وي او خوشحاله او ارام او سوکاله ژوند به ولرئ درنو اورېدونکو کله چې په شام او عراق کې اسلامي خلافت اعلان شو او خلیفة المسلمین ابوبکر البغدادي حفظه الله د خلیفه په حیث وټاکل شو نو په نړۍ کې مخلصو مؤمنو اشخاصو د مختلفو هېوادونو او مملکتونو څخه هجرت وکړ تر څو د خلافت سپا خاورې ته مهاجر شي. هماغه و چې ډلې ډلې مجاهدین عراق او شام ته مهاجر شو او د خلیفة المسلمین سره یې بیعت وکړ. په دغه وخت کې خلیفة المسلمین د هر کفر او طاغوت پر خلاف د سخت جنګ اعلان وکړ، نو د اسلامي خلافت مجاهدینو هم په ډېره مېړانه د کفر او د کفر د غلامانو، چاپلوسانو، پر خلاف جهادي مبارزې ته دوام ورکړ چې لله الحمد ډېر فتوحات یې په برخه شو. کله چې کفر او د کفر انډیوالانو ولیدل چې اسلامي خلافت ډېر زیات د پرمختګ او ترقۍ په حال کې دی او دا به راته د سترګو اغزی جوړ شي، نو مختلف مکرونه او فرېبونه یې په کار واچول، تحالفونه، تړونونه او ملګرتیاوې یې سره په خپلو منځونو کې وکړې، په مختلفو ځایونو کې یې د اسلامي خلافت پر خلاف جنګ ته مخه کړه، تر څو د اسلامي خلافت په مقابل کې خنډ واقع شي. خو د اسلامي خلافت مجاهدین هم د قاطع تصمیم او ارادې سره د کفر او طاغوت پر خلاف داسې محکم او مضبوط، ودرېدل لکه ډال او ولې به د ډال په شکل نه وي ځکه چې نظر او فکر یې په قرآن او سنت سمبال او د قرآن او سنت لپاره هر اړخیزه مبارزه کوي د هر چا سترګې به په خپلو ګوتو راوباسي چې خلافت اسلامي ته په بد نظر ګوري درنو اورېدونکو نو د هغه اشخاصو له جملې څخه چې د اسلامي خلافت د مجاهدینو سره اوږه په اوږه سنګر په سنګر ملګری او د کفارو په مقابل کښې خپله مبارزه پر مخ وړي محترم سعد دی. سعد صاحب د زندګۍ مقصد او غرض هغه معلوم دی چې باید د الله عزوجل سبحانه وتعالی عبادت وشي خو ډېر خلک دي چې د خپل پیدایښت د اصلي مقصد غم ورسره نه وي فقط د خېټې غم ورسره وي چې څنګه یو څه پیدا کړي که حلال وي که حرام چې ویې خوري چې الحمدلله ثم الحمدلله موږ مسلمانان یو او موږ چې دی د حق پلویان یو هر مسلمان باید چې دی د حق پلوي وکړي د حق په لټنه تفتیش او تلاش موږ کول او دا صفت او دا کمال دا زموږ ذاتي نه و بلکې دا الله ربالعزت په فضل او کرم سره موږ ته را په برخه کړی یوازې زه نه بلکې هر مؤمن او مسلمان باندې دا لازمه ده چې د حق په لټنه تفتیش او تلاش وکړي خپل هدف او مقصد ته ځان ورسوي زه هم په دې هڅه کې وم، هغه نظام به څنګه تر لاسه کړم، هغه نظام ته به څنګه رسېږم چې حق او د باطل په منځ کښې فرق سره وي، د خالق او د مخلوق په منځ کښې سره فرق وي او د ظالم او د مظلوم په منځ کښې سره فرق وي. مونږ ما به ویلې چې هغه به هغه نظام ته به زه به کله رسم چې مونږ کله به د یتیمانانو په سر باندې د رحم لاس به کش کوو، مونږ به کله د کونډو چې دی کفالت وکړو، مونږ به څنګه د جباري ویرو او د ظالمانو چې دی دفاع د هغو ملا ماته کړو. او څه رقم حق وو، په هغه معنا باندې چې دی حق په هغو کښې نه وو، نو مونږ د هغو نه چې دی راغلو دلته. خلافت سره یو ځای شه. خلافت سره یو ځای شو. نو څنګه دلته چې تاسې راغلئ، ځان مو خلافت خاورې ته راورسو، نو هغه ارمان او هغه هیله او ارزو هم پوره شوه چې تاسې لرله چې یو انسان غواړي چې ځان تر کامل حقه ورسوي او همالته په هغه ځای او هغه سیمه او علاقه کښې د ده زړه چې دی یخ شي، حق په لیدو باندې. څنګه ارمان مو پوره شو؟ الحمدلله ثم الحمدلله چې زما کوم ارمان درلودو هغه الله ربالعزت په دې دنیا کښې له ما ته را پوره کړ چې حق ته ما ځان رسو الله ربالعزت یې مقدسې خاورې کښې ما ته را نصیب کړ دلته چې کله زه د خراسان خاورې ته را دننه شلم نو الحمدلله زما پوره اطمینان وشو او زه حق ته ورسېدم مخکې د خلافت له راتګه در سره کوم شکونه او شبهات موجود او خلکو کوم تهمتونه د خلافت پورې تړل یقینا موږ سره خو ډېر شکوک او شبهات وو، ځینې داسې شبهات وو چې هغه مثلا د شام پورې تعلق لري، ځینې داسې شبهات وو هغه خراسان پورې تعلق لري، زه به د هغو بعضې چې دی شبهاتو بیان به وکړم. کوم چې شام پورې چې دی تعلق لري هغه داسې شبهات وو موږ ته خلکو په ذهنو کښې را اچولي ول، مثلا دا خوارج دي، موږ ته مشرانو به دا ویل، امارت اسلامي والاو به دا ویل، جهاد غږ چې دی موږ را پورته کړی، نن څنګه بل کس رالږي هغه چې دی خلیفه مقرروي، خلافت اعلان کړي، د خلافت اعلان کړي، دا شکوک او شبهات را سره وو، نو پاتې چې د خراسان په باره کښې چې دی ما ډېر بیا نور شبهات درلودل، داسې شبهات مې درلودل، د هغو نه چې ډېره مهمه شبهه زما دا وه، زه خپله زما یو ملګری و، د حقاني شبکې نه و، نېټ ورک چې ورته وایي، هغو ما ته داسې شبهات را اچولي ول، ډېر زیات شبهات ول، هغو به چې دی دا شکونه چې دی را مخې ته کول چې دا د پاکستان استخبارات نفر دي، پام کوه د خلکو سره چې دی شریک نه شې، ما به زړه کښې دا ګرځوو. چې دا د پاکستان استخبارات خلک دي خلکو چې کوم تهمتونه درلودی د هغو خو چې دی حساب نه دی معلوم کله به یې دا ویل چې ماشومان چې دی خپل منځو کښې سره څه کوي ماشوم چې دی رانیسي چې دی منځ کښې چې دی شلوي سره کله به یې دا ویل چې د کونډو چې دی په کورونو باندې بېرغونه ولاړ دي کله به یې دا ویل چې جومات کښې د جومات ملا چې دی نیسي حلالوي یې ډېر ظلمونه خلکو چې دی خلکو دا بیانول سعد صیب تاسو چې خلافت ته راغلئ هغه شکونه او شبهات مو ختم شو او د خلکو هغه خبرې چې د خلافت پورې تړلې سمې وې که څنګه؟ الحمدلله زما چې کوم شکونه وو هغه ټول ختم شول مونږ ته مشرانو به دا ویل امارت اسلامي والاو به دا ویل مثلا دا خوارج دي جهاد غږ چې دی مونږ راپورته کړی نن څنګه بل کس رالږي هغه چې دی خلیفه مقرروي دی شکوک او شبهات راسره وو، خو مګرم دغه شکونه چې دی ما په خپله چې دی دا دفع کړل، هغه څنګه دا رقم ما دفع کړل چې واقعا دلته چې دی امارت نظام نوم باندې وو، خو نظام چې څه رقم نظام وو، د اسلامي نظام هغه چې دی په دې کښې چې دی تطبیق نه وو، مثلا دغونه په دې نظام کښې دا خو معلوم دا ده خبره د سړی په نوم باندې چې دی نه صحیح کېږي یو که سړی ځان ته هر څومره مسلمان ووایي خو اسلامي کارونه نه کوي هغه مسلمان نه شي کېدای همدا رقم امارت که ځان ته امارت اسلامي ووایي خو چې د اسلام کارونه پکې نه کېږي اسلام پکې نه عملي کېږي دا امارت اسلامي نه دی مثلا په دغو کښې ټول اسلامي حدود چې دی شرعي حدود دې کښې چې دی پایمالېدله مثلاً د هغو نه قاتل به نه قصاص کېده، زاني به چې دی هغو ته به چې دی حدود نه ورکول کېدل، غل به چې دی د هغه به چې دی لاس به نه پرې کول کېدل او بله دا وه چا به چې قتل خطا وکړو د هغو نه به چې دی فدیه نه اخېستله کېدله او خلکو چې کوم شکوک او شبهات هغه مونږ ته را بیان کړي هغه هم نه ول هغه هم درواغ وو الحمدلله زه په دې خراسان خاوره کښې چې دی وګرځېدم یو ځل پورې مې چې دی نه سور بیرغ ولیده او نه شین بیرغ مې ولیده بې له تور بیرغ نه دا تور بېرغ چې دی دا د عام د خلافت چې دی دولت اسلامي نښه ده او الحمدلله نه ظلم شته نه ستم شته هېڅ څه نه شته نه بېده وینې تېول شته څوک چې مجرم وي نو هغه چې دی مونږ به قضا ته مخکې کوو قضا کې چې دی په شرعي قانون باندې چې دی مونږ په هغو باندې به فېصله کوو خلکو چې کوم تهمت لګوو په خلافت باندې چې دا د پاکستان استخبارات دي نو دا خلک چې دی د پاکستان استخبارات نه دي ولې چې کوم خلک چې د کوم د وطن د کون ګوند سره چې دی تړون لري او یا دې دا استخباراتي شبکه وي نو هغو سره چې دی د جنګ اعلان نه کوي نو الحمدلله خلافت اسلامي مجاهدین چې دي هم نو د پاکستان مرتد حکومت سره چې دی مونږ خط لري هغو سره چې دی هم مونږ چې دی د مبارزې او د جهاد اعلان کړی دی خلافت اسلامي مجاهدین الحمدلله د پاکستان د مرتد حکومت په خلاف باندې مثلا په پېښور کې په کویټه کې همداسې نورو ساحو کې نورو په منطقو کې چې دی ډېر کاروایانې ډېرې فدایانې وکړلې نو دا د دې ثبوت دی چې دا خلک د آی اس آی خلک نه دي هر چې د آی اس آی او د امریکې خلک چې دي هغه هم چې دی معلومداره ده هغه څنګه معلومداره ده چې د هغو په خلاف باندې چې دی اقدام نه کوي او د هغو په خلاف باندې چې دی مبارزه نه کوي او هغو دپاره کارونه کوي الحمدلله د خلافت اسلامي مجاهدین چې دی دوی عموما ټولو کفري نړیوالو ته چې دی چلنج ورکوي ټولو کفري نړیوالو سره چې دی د مبارزې اعلان کوي ټولو کفري نړیو سره چې دی دوی جنګ کوي دې کښې چې دی هېڅ شکوک او شبهه هم نه شته دی او دا خلک او دا خلافت اسلامي مجاهدین چې دی د هېڅ چا سره تعلق او تړون نه لري بې د الله رب العزت نه جزاک الله سعد صاحب د حق پلټنې اسبابو ته که را شو که یو څوک غواړي یو حق پلټونکی غواړي واقعا یو حق پلټونکی چې هغه غواړي ځان تر حقه ورسي او د حق تلاش کوي کوم اسباب په کار واچوي دارنګه کوم اسباب اختیار کړي چې دی ځان تر حقه ورسوي ماشاءالله ډېره بهترینه پوښتنه دې وکړه. د حق پلټنې اسباب هغه دا نه دي چې مثلاً یو کس ځان ته حقمل ووایي چې حقمل کومه خبره وکړي هغه به حقه وي یا څوک ځان ته پوهنمل ووایي پوهنمل چې کومه خبره وکړي هغه حق وي نه الله ربالعزت د حق د تللو لپاره د حق د معلومولو لپاره چې دی یو قرآن یې را لېږلی او احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دي هر کس چې خبره کوي هر څوک وي دعاګانو کښې د الله رب العزت نه وغواړي چې اې الله رب العزته ما په حق لاره باندې چې دی برابر کړې همداسې د مشرانو نه دعاګانې وغواړي نو الله رب العزت به چې دی دې لارې لاره برابر کړي بل سبب جهد و جهل کول لکه قرآن کښې دې ته اشاره شوې ده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا الله رب العزت فرمایي څوک چې د حق تفتیش او تلاش کوي جهد او جهد کوي نو خامخا به چې دی به خپل مرام ته رسېږي خپل مقصد ته به رسېږي او بله دا ده د خلافت غږ راډیو چې دې اورېدل چې دی هم دا هم یو سبب دی د حق ته رسېدو دا چې واوري دا هم چې دی په غور او فکر سره د خلافت غږ راډیو چې دی د دې لپاره اورېدل چې سړی حق ته ځان ورسوي د دې لپاره نه اورېدل چې مثلا زه په دې کښې نیوکې وکړم تورې شلنګار دي یا په دې کښې زه نیوکې وکړم په دې کښې دغسې خبرې ونیسم چې په هغو اعتراض وکړم نه په دې نیت دې څوک وانه وري په دې نیت دې باید واوري او دا نیت دې وکړي چې زه حق ته په کومه لاره ورسېږم او زه د خلافت غږ راډیو نه چې ده کومه خبره یاده کړم هغو ته چې ده څنګه ځان ورسوم جزاک الله ساز صاحب هغه کسان چې ځانونه مسلمانان هم ګڼي خو په خپل دنیوي ژوند کښې بوخت وي د آخرت او ابدي ژوند څه غم او فکر سره نه شته هغې ته څه ویل غواړې زه دنیاوالو ته دا ویل غواړم څوک چې دنیا پسې شوي دي غواړي چې دنیا را ټوله کړي په دنیي ژوندو کښې چې دی هغوی پکښې دی مصروفه دي هغو ته دا ویل غواړم چې تاسې خطا شوي یاستئ او تاسو خپل مقصد نه دی پېژندلی اصلي هدف د انسان د مسلمان هغه دا دی چې د الله ربالعزت باید چې دی مونږ بندګي او عبادت وکړو پاتې شل او دا دنیا چې ده د دنیا وعده الله ربالعزت مونږ ته کړې یعنې د رزق وعده الله ربالعزت په خپل ځان باندې اخېستې ده رزق به الله ربالعزت مونږ ته را کوي او پاتې شو دنیاوال پکې په کوم په دنیوي ژوندونه کښې چې دی مصروفه دي دېو خطا دي او زه هغو ته وینا کوم چې تاسې خپل هدف وپېژنئ هدف او مقصد د انسان هغه دا دی چې د الله ربالعزت باید عبادت وشي په آخرت او ابدي ژوند لپاره چې دی باید کار وکړي ځکه د قیامت په ورځ چې دی الله ربالعزت مونږ نه د دنیا پوښتنه نه کوي الله ربالعزت مونږ نه د عبادت پوښتنه کوي یعنې زما دې څومره تابعداري وکړه زما د نبي دې څومره تابعداري وکړه الله ربالعزت د دې پوښتنه کوي مونږ نه د دې پوښتنه نه کوي چې تا څومره مال وګټه جزاک الله سعد صیب په اخر کې د یو حق پلټونکي په حیث باندې هغه کسان چې د حق لوري په لټه کې دي، خو لا تر اوسه نه دي توانېدلي چې ځان تر حقه ورسوي او د حق سره ملګري شي او اسلامي خاوره د کفارو، مرتدینو او دارنګه د کفري نظامونو څخه پاکه کړي، هغې ته ستاسې پیغام څه دی؟ هغو خلکو ته چې د حق پلټنه کوي، د هغو ته دا پیغام لرم چې اوس دغسې لیکې نه دي. خامخا دې چېرې جد و جهد دې وکړي، تفتیش او تالاش دې وکړي، قرار دې نه کېږي، ځکه قرآن کې چېرې هم دې خبرې ته اشاره شوې ده، انسان دې دا ګومان نه کوي چې زه همداسې مهمل پرېښودلی شی یم، خامخا دی به چېرې تفتیش او تالاش به کوي، کور کې به قرار نه کېني، ها حق پسې به ګرځي، که حق په هر ځای کې ولري، که مشرق وي که مغرب، ځان به رسوي، هجرت به کوي، خپل هدف ته به ځان رسوي، مبارزه به کوي، د دې لپاره به چېرې لارې لټوي او دا لاره به څاري چې حق کوم ځای کې وي. زه څنګه ځای ته ځان ورسوم دې ویل چې باید داسې کار وکړي خپل کار ته چې دوام ورکړي کوشش دې وکړي تفتیش او تلاش دې وکړي د حق د پلټنې لپاره نو د حق د پلټنې لپاره مونږ مخکې دا وویلې چې په قرار دې نه کښېني کور کښې نو هغه چې دی هر ځای ته دې ځان ورسوي دا حق پلټونکی دې باید چې دی خپل کار ته دوام ورکړي تر دې چې خلافت خاورې ته ځان ورسوي جزاک الله خیرا استاد صاحب ډېره مننه چې حاضر شوې او مونږ سره مرکه وکړه ډېره مننه جزاک الله خیرا د خلافت غږ راډیو درنو اورېدونکو دا اوس پلټونکې خپرونه هیله ده چې د خوښۍ وړ مو ګرځېدلې وي تر بلې خپرونې چې بیا د یو بل مېلمه سره ستاسې درانه چوپړ ته راځو پلی متعال ذات مو سپارو والسلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو او کم شپږ بجې پښتو نشرات پیل کېږي تر هغې مو په رب العالمین ذات سپارو والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته